ارکل چې مخ کی صورت کې مصائب د مؤمنانو ذکر کړه نو په دې صورت کې بشارت ورکړي مؤمنانو ته دیم ربط دا د مخ کی صورت کې امتحان په مؤمنانو ذکر کړه نو په دې صورت کې اصل مسله ذکر کړي چې کوم د پاره د امتحان راځي تا باندې مصیبت او تکلیف راځي هغه کومه مسله ده هغه مسله په دې صورت کې بیانېږي دریم ربط دا دی چې مخکې صورت 15 نمبر آیات کې ویلو فجعلنا نجعل فجعلناها آية للعالمين د د نوح علی السلام قصه او د دا کشته الله وی دا مې د مخلوق د پاره یو نخ او ګرځوله نو دلته په دې صورت کې 47 نمبر آیات کې وی فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين دا اغین لک زیاتواله کې وضاحت داغي کوي د دې صورت دعوه د دې صورت بشارت ته مؤمنانو ته البشاره للمؤمنین واثبات التوحید بالادله العقلیه اثبات د توحید کی په دلایل عقلیو سره او زیر ورکی مؤمنانو ته خلاصه د دې صورت دا صورت منقسم دی دریو بابونو ته اول باب 19 نب 19 نمبر آیات پورې دی په دې کې 19 آیاتونه دي په دې کې اول مثال ذکر کوي الله په غلبي د روميانو په فارس والو باندې روستو د مغلوبیت نه رومیان اول مغلوب شو بیا له الله غلبه ورکړه بیا په پنځم نمبر آیات کې داوود صورت ذکر کړي چې فتح او نصرت دا د الله په وس کې دی بنصر الله ينصر من يشاء او بیا سلور زجرونه ذکر کړي اولنې زجر د دو په علمي د وجنه دویم زجر د غفلت د وجنه او دریم زجر د انکار د باس بعد الموت د وجنه الله ولا زجر ورکی او هغه سره په دلیل عقلی هم ذکر کړي او سلورم زجر په ظلم سره په خپل ځانونو باندې چې دو په ځانونو من زیاتې ظلم وکړو په شرک کولو سره په مخالفت کولو سره د پیغمبر او دا په نهم نمبر آیات کې دا ذکر کړي یا به تخویف دنیوي ذکر کړي او تخویف اخروی دیاغه په دولسم دیارلسم سوالسم نمبر آیات کې تخویف اخروی وي او بشارت اخروی به ذکر کړي ورسره به تسبیح او حمد هغه سره به اشاره کوي چې توحید د الله دی نو هم من بعد غلبهم یعنی بعد مغلوبیتهم رست د مغلوبیت د دونه زرد چې دوه غالب شي په زمانه د نزول د قران عظیم کې په هغه وخت کې دوه غټي بادشاہي وي یو د فارس او بل د روم او دا واقع الله ذکر کوي د پر تسلی د مؤمنانو فارس بادشاہ ته به کسراوي د د بادشاہي لاندې ایران افغانستان او اکثر مشرقي ملکونه او د د مذهب په لحاظ سره مجوسی او اهل کتابونه نو دو به د نور د رڼا د نور د سپوږمۍ د دې عبادت کاو دا کافرو او دویم بادشاہي و د روم والو رومیانو داغو بادشاہ ته به هرقل وي او داغه بادشاہي اکثر په مغربي ملکونو باندې وا تر شام پورې سوریا شام چورته وي دا داغه په بادشاہي کې داخلو او دو د مذهب په لحاظ سره نسوارا وو د دې رومیانو او د دې فارس والو په منځ کې به اکثر جګړه کېده دوی به اکثر روانېدل یو ځل فارس یو بادشاہ خپل فوج ډیر زیات راجمه کو حمله وکړه په روم والو باندې او روم والے شکست ورک روم چې کله شکست خور صحابه سره دلته کافر مشغولېدل په مکه کې ورته وی چې ګور الته زمون رونو غټل او دوی ډیره خوشحالي وکړه استاد رونو له شکست ورک ځکه رومیان اهل کتابو نو دو دلته ډیره خوشحالي وکړه او تاسو له به موږ شکست راکو د دې زینه به تاسو موږ وباس صحابه نه ډیر زیات خپه شو الله دا آیاتونه راولېګل او په دې سره تسلی ورکړه مؤمنانو ته او په دې کې پیشنګویان وکړي یو پیشنګویی وکړه چې رومیانو فتح دویم پیشنګویی د بدر وکاله مخکې نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګویی وکړه چې دی مؤمنان لبا الله فتح ورکی تاسو د الله فتح راکړي او دی رومیان لبا هم فتح ملويږي په هغه د پر بضع سنین وي سکلونه وي او هغه کلونه سو وکاله وو کالو کې الله بیا رومیان حراو جتا وکړل هغه الله فتح ورکړه او فارس ولا الله غول شکست ورکړه دا رومیان چې روم دا د بنی اسرائیل تر زامنو ځکه د اسحاق علی السلام یو زو یعقوب علی السلام نو یعقوب علی السلام اولاد تمام بنی اسرائیل ځکه غنم اسرائیل او د بل زو د هغه غنم عیس عیس د سواد سره عیس بن اسحاق بن ابراهیم د عیس د رومو نو دا رومیان او بنی اسرائیل د ترونو زامنو د اهلی کتابو نو اشاره دیتا چې اهلی کتاب وی او په هغه کې دهریت نه نه نوته خپل نسبت کتاب ته کوي نو دود د دهریانو نه د هندوانو نه سیکانو نه کافر د دو محبت د مسلمانانو سره زیات نږدې دی په نسبت د نورو کافرو نو الله غ واقعیت اشاره کوي چې غلبت الروم کمزوري کړو شرومیان فی ادنى الارض پاغه نسبی نزدې زمکه د عربو کې وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دوبه رستو د مغلوبیت نه سیغلبون زر د دوبه غالب شي الله بدل فتح ورکی فی بضع سنین پسو کلونو کې او بکر صدیق رضی الله عنه هغه یو کافر سره هغه شرط ور سره کې خود ورته وی چې بکر صدیق رضی الله عنه درې کال رستو رومیان به جتاویږي ان شاء الله فتح وکړي او بیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نبی علیہ السلام ورته درې کال د کم وی ځکه د بزع اطلاق د دریو نو اخره تر لسو پورې نه پورې کی تو ورته وکاله وایا بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاړ هغه ته وکاله او بیا په ووم کال الله فتح ورکړ رومیان الله نو فی بضع سنین سکلونا لله الامر من قبل ومن بعد خاص الله تعالی لپاره اختیار دی من قبل مخکې د غلبې د رومیانو نه ومن بعد ورستو د غلبې د رومیانو نه د الله په اختیار کې دا فتح او شکست اشاره دیتا چې غلبه ورکون کې شکست ورکون کې د الله دی لله الامر دا تمام دا لا په اختیار کې دي مخلوق په اختیار کې استشتي ويوم اذ يفرح يوم يوم اذ يفرح المؤمنون ويوم اذ فدغره دي چې غالب شي روميان يفرح المؤمنون خوشالي بکې مؤمنان خوشاله بشي مؤمنان چې په کوم ورځ الله فتح ورکړه دوی به الله خوشاله کی او دا یوم یذ یفرح المؤمنون په دې کې اشاره ده فتح او غلبې ده دغه رومیانو ته او فتح او غلبې ده مؤمنانو ته بنصر الله ينصر من يشاء بنصر الله په امداد د الله ينصر من يشاء امداد کوي الله دا غچا سره چې غواړي ګوره دای جدا ذکر کړ بنصر الله ينصر من يشاء دا جدا ولې ذکر کړ اغه لله الامر من قبل ومن بعد اغه جدا ذکر کړ دا جدا ذکر دې سره اشاره کوي اغه فتح د بدر ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معجزه دا و وکاله مخکې پیشن ګوئی کړو او وکاله رسو الله فتح ورک مؤمنان الله نو پرز د بدر الله فتح ورک مؤمنان الله او په اقرز رومیانو شکست ورک فارس والو نو مؤمنان له الله دوخ خوشالي نه ورک یو د رومیانو په ګټه باندې او دویم مؤمنانو په خپل جنگو ګټه نو بنصر الله ينصر من يشاء په امداد الله امداد کوي الله هغه چا سره چې غواړي الله دا هغه چا امداد کوي نو ګور زکه دا روميان هغه ته خو امداد د الله نه وی کنه هغه ته ولله الامر سره اشاره کړو وهو العزيز الرحيم دا الله غالب دی او مهربان دی لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون وعد الله وعده کړی دا الله لا يخلف الله وعده الله خلاف نه کوي د خپل وعده نه لیکن زیاد د خلقنا لا يعلمون نه پويږي دا د الله وعده وا چې مؤمن لبا الله فتح ور کوي لیکن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پویږي دو بخکار ژوند د دنیا باندې د دنیا په ژوند کې دو انتهایی تجربه کار دي مخکې آیات کې ورته ویلو مستبصرین کنه دو د دنیا په کارونو کې خوخيار دي د دنیا علمونه تجربیات انجنیران ډاکټران غټ غټ خلک پدې نه جوړيږي زمیداران هو هم عن الاخرته هم غافلون دو دي د اخرت نه خبر لا پروا اخرت سره دو پروا نشته د اخرت په کار باندې نه پويږي د دنیا په کار باندې خو ډیر ماهر دي غټ غټ انجنیران دي ډاکټران دي غټ غټ سیاستدانان دي د دنیا په سیاست په ډیر خپويږي خو د آخرت په کار باندې باندې پويږي دا غټ غټ سیاست دنان دي کنه هغه یو له سوره اخلاص سین راته قل هو الله احد نشول ایو د بریسټر د بریسټر د غټ وکیل دی د پاکستان اغله سوره اخلاص نه راته دا غټ غټ خلق دی دوله بسم الله نه راځي کلمه نشي ویلې چې تاسو ولې بی فکری کوئ تاسو فکر او سوچ ولې نه کوئ په خپل ځان کې سوچ او فکر وکړه نو چې ځان په دې اړه کې د خپل سوچ وکړه کنه نو تا ته به دا الله قدرتونه معلوم شي الله اولم يتفکروا ایا دو سوچ نه کوي فکر نه کوي فیان پوسیم په خپل زړونو کې و اجل مسمى په نیټه مقرر دی ټول د پر الله نیټه مقرر کړی دا د دې د پیدایش د پر انو بیا د دې نظام د ختمولو د پاره دا نظام به الله ختمي وما او دا نظام جوړولو د پاره دی ټول د پر الله یو نیټه مقرر کړو وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون دا پنځم زجر دی او په دې کې هغه عذابونه د دوی ذکر کوي الله یو ګورې کړه داغه اقوام مکذبه او هغه عذابونه وګورې لګو زید دنیا ته بار اولم یسیرو فی الارض ایا نه ګرځي دو په دسمکه کې او ګرځي په دنیا کې فینظرو پس وګوري ګور فینظرو سره اشاره ست وکړه چې سیل کول په دې دنیا کې ګرځیدل د پاره د عبرت اغستلو ګرځیدل دا عبادت دی چې ته دنیا کې دې د پاره وګرځې چې د الله قدرتونه معلوم کی اقوام مکذبه معلوم کی هغه خلق چې الله تبا کړي دا غو زین وګوري نو دا عبادت ته ځکه فینظرو نو وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه انجام دا خلق من قبلهم چې مخکود دونو کانو اشد منهم قوه واثار الارض هغه خلق ته وګوري چې کانو اشد منهم قوه چې هغه ډیر کلکو دونه په طاقت کې هغه ډیر زیات پهلوانانو الله غوړ ډیر لوی طاقتونه ورکړو اسنګ طاقتونه واثار الارض چې زمکی اړولې یوې به کوله د زمکی به اړولې یا آثار الارض د زمکونه به هغه آثار قدیمه راوخل سونی به راوخلې دا به کنيستي پکتا او عمروها آبادی کړی وی د زمکو لره اکثر مما عمروها زیات د هغه نه چې دوه آبادی کړی دي دی موجوده او چې څومره آبادی کړی د دین هغه زیات آبادی کړی الله وی هغه څه شو هغه دی وګوري کنده خلق طاقتور خلقو زمیدار خلقو مالدار خلقو دنیا یا آباد کړو از مکه آباد کړو خو جاءتهم رسلهم بالبينات راغلیو دو ته رسولان ددو بالبينات په واضح دلایل او فخکارو دلایل سره دا هم تخفیف اخروی دی په یو قول سره په دې کې دا کان چې دې د لپاره اسم او خبر لګي نو د کان د لپاره اسم السوء دی او د عاقبت الذين اساءوا دا ول خبر مقدم دی او ان کذبوا دا دې بان کذبوا با سر مقدر ده نو عبارت په معنا بدش ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء بیا شو عاقبت ناکار بد کسانو چې بد عملی بد عملی کړو نو ولی ناکار عاقبت شو به ان کذبوا زکه چې تکذیب کړو دو به آیات الله د آیاتونو د الله او هغه پوری دوی استهزاء کولا الله ودا عاقبت زکه بد شو چې دوی استهزاء کولا د الله په آیاتونو پوری او دویم ترکیب دا دی چې اسوء اساء السوء دا اسوء دا مفعول دا اساء او عاقبه وکانه عاقبه دا عاقبت چې دی دا خبر د کانه دی او اسم ولرستو ان کذبو راو بس ان کذبو دا اسم دی د کانه د پاره نو معنا بدای ثم کان عاقبت الذين ساءوا سوءا بیا شو انجام دا کسانو چې بدی کړیو بد چې بدای کولی بد څه انجام شو داغو چې تکذیب د آیاتونو د الله کولو استهزاء کولا انجام دا غوبت شو الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون اوس دا یو مختصر دلیل عقلی ذکر کړي او اشاره کی مبدا د انسان ته چې مخلوق دا انسانان مبدا او او د دوه معاد دا دواړه ذکر کوي په دې کې نو تخویف اخروی ورکي کله چې عادت د مخلوق شي نو قیامت به قائم شي اعاده د مخلوق په کله کېږي کله چې قیامت قائم شي نو یوم تقوم الساعه فاغره چې قائم بشي قیامت یوبلس المجرمون نا امید د بشي مجرمان د سشي نه بنا امید شي نا امید بشي ان شرکائهم د خپل غ شریکانو نه دو بنا امید شي چې زمونږ هغه شریکان سو شو ځکه دو ور پسې منډي وي او هغه ورته اړوک نه کی نه به هغه سې چل کولی شي یا یبلس المجرمون نا امید بشي مجرمان د هر خیر نه هر خیر نه بدون امید شي او لم یکن لهم من شرکائهم شفعاء اوس نفي د شفاعت قهري کوي په دنیا کې خودوي چې زمنګ دا شریکان دي زمنګ دا الہ دي موږ د دو پنوم نظر نیاز ورکو ځکه د قیامت پر دې دوه من خلاصي د الله نو موږ دوه خلاصي د الله د عذاب نه بخلاصي دنیا کې زمنګ مصیبتونه لر کوي نو الله وایي ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء دا دو فریاد رسی ونی کی کنه نو دو به انکارو کی زه استاد عبادت منګ نه کو بدر دی ورته وي یا وکانو بشرکایم کافرون دو د دې شریکانو د وجنه کافر شیو دو د دې شریکانو د وجنه کافر شیو په دنیا کې ځکه دو وتل لاغو تمره مدد شوي داغو پنځ بنظر نیاز ورکاو خیراتونه به ورکول ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون الله وی دا قیامت چې قائم شي نو دا شریکان به خپل چې سم دا مشران دي د کشرانو بس مدد نشي کوله دا عابدان به د معبودینو سره معبودین به د عابدانو سره مدد نشي کوله نو جدا جدا بشي دی او بلنا ډلې ډلې بشي الله یو یوم تقوم الساعه په هغه ورځ چې قائم شي قیامت یوم اذ یتفرقون په دغه ورځ به جدا جدا شي ډلې ډلې بشي ار یو به جدا جدا ډلې شي یا د قیامت پر ورځ به الله هر مشر ته داغه کشران حواله کی او دارنګي مجرمان ته به د غیر مجرمان نه جدا شي بس هغه کسان چې کفر وکړ وکذبوا بیااتنا او تکذیب وکړ زمونږ د آیاتونو کفرو انکار یو که پزړه کې وکذبوا بیااتنا او تکذیب یو که په خلی باندې په جواب باندې زمونږ د آیاتونو او ولقاء الاخرته او ملاقات د اخرته درو کړ درې امور ذکر کړل انکار وک کفر وک پسړه منی او پجب منی انکار وک دروغجن کړل آیاتونه زمون او د آخرت نه انکار وک نو فاولائک فی العذاب محضرون دغه کسان په عذاب کې به حاضر کړي شي دوب الله عذاب ته حاضر کی محضرون حاضر بکړي شي عذاب ته واستغفروا کله چې الله ستاسو امداد وکي نو تسبیح حمد د الله او استعین د الله او بخنه د الله نه غواړي او یا دا بیان دی د سبب د پاره د حصول د داوی د صورت داوه د صورت سو توحید نو هغه د پاره څه شي دی دا سبب دی ځکه په توحید سره الله امداد کوي نصرت کوي کنه نو راشه تسبیح د الله وای یا تسبیح حمد سره قولا او عملا په دې عمل وکي نو قولا عملا څنګه عمل کیږي عملا او قولا عمل دا سکیږي چې مون شروع کوي منځونه کوي ځکه په منځ کې تسبیح تسبیح چې دا او حمد چې دا قولا او عملا دواړه ویل کیږي نو راشه تسبیح دا الله په منځ کې د دې وجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې په دې دواړو آیاتونو کې اشاره د پنځو منځونو ته هغه دې کې پنځو منځونو ته اشاره ده حين تمسون و دې کې اشاره ده د ماخام او د ماستن مستا او حين تصبحون په دې کې اشاره ده سار مستا او رڼا کې کمال وي نو راشه ستاینې د الله وای وله الحمد خاص اغلره ستاینې د خدای توپ دی په سماوات او الارض پاسمانونو ازمکو کې عشیا وخت ما ذکر کې وحینا تزرون او کله چې ماسپخین کوي تاسو کله چې ماسپخین شي درې انقلابات په انسان او داغه په مخه یو انقلاب د آخرت په ذکر کې د قیامت الله وی یخرج الحي من الميت یو انقلاب دا دی چې راو باسي الله ژوند دې د مړینا یخرج الحي من الميت ژوند دین الله مړ راو باسي یعنی چرګ ناګه راو باسي موحد نه مشرک پیدا کی ويخرج الميت من الحي او راو باسي مرد ژوندینا چرګینا غي راو باسي اګای نه چرګ او چرګینا اګای یا د مشرک نه الله موحد پیدا کی پلار مشرکی نه کوي مشرکی دوی ولا الله موحد پیدا کی دا انقلاب د دویم انقلاب او درم ويحيي الارض بعد موتها تازه کوي الله په دې په دې بارانونو سره تازه کوي الله د ازمکه بعد مو تیارو سدو چې دو داغینا د ازمکه او چټس شي الله باران راوري نو الله د ازمکه تازه کی بوټي پکې راوخیږي تکش نش نه بوټي لری نه چې ګوري دا تکش نه خسته مزه کې خسته سره لخکاری نو یحیی الارض بعد موتها اشاره څه ته بل انقلاب دریم او سلورم انقلاب وکذالک تخرجون دقه سبتا سره وځي د قیامت پر د قبرونو الله وی دا انقلاب هم زرا ولا چې مرګ در منی راولم نو انقلاب بزرا ولم بدلوم بزر یو حالت نه بل حالت ته ومن آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ګوره دې دې کې من تراب نه وي اشاره ستا هغه اصل تخلیق ته چې تاسو پلار مې د خاورې نه پیدا کړی دی ومن آیاتی بعضی د دلیلونو توحید او د قدرت الله نه دادی ان خلقکم من ترابن پیدایش شروع کول تاسو د خاورینا الله وی تاسو پیدایش می شروع کړه خاورینا یا ان خلقکم من تراب ان خلقکم من تراب هر انسان د خاورینا پیدا دی څنګه هر انسان پیدا دی نطفه نه او نطفه جوړیږي د خوراک سکاک نه خوراک سکاک جوړیږي د سنه د سمکه نه غراوځي کنه نو ان خلقکم من تراب پیدایش می شروع کړی د تاسو د خاورینا تاسو ټول پیدایش د خاورینا دی اګوره من آیاته من آیاته دا به و آیاتونو کې وي په ابتدا کې دا به اشاره کوي چې دا دلیلونه مدعا ثابتې ټول دا څومره دلایل چې پیش کیږي دا خپل مدعا ثابتې او یا من آیاته اشاره ده چې دا یو آیات نه دی بلکې په دې یو آیات کې ګڼ دلایل ګڼ دلایل ته اشاره ده ذکر من آیاته ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا شوي تاسو بشر تنتشرون خوارشي ډیر خوارشي په دې سمګه کې الله پیدا مې کړنو مې مې خوار کړې په دې سمګه کړې خوارش وای ګور من انفسکم وی اشاره دی ته چې د بل شي سره کوستا نکاح نه کیږي ستا بیبي تعالی را کړ ستا د جنس نه د د پیرې سره خا پیرې سره د پیران سره نکاح نه کیږي من انفسکم وی تعالی بیبي را کړ خپل ځان ستا د جنس نه او دویم دا بیبي بی ولې راکړه لتسكنو الیا چې آرام حاصل کړي هغه ته چې تا ته آرام حاصل شي اطمینان حاصل شي ته په آرام شو په سکون باندې شي او ګور وجعل بینکم موده و رحمه پیدا کړی دی په منځ تاسو کې مودتن مینا دوستی محبت مودت څه ته وایي میلان ته وایي میلان او مودت ویل کېږي محبت ته الله وی چې نکاح نشي کنه نو هیڅ پته نه لګي او چې نکاح وشي نو خځه سره ډیر محبت دی شي او بیا میلان یې هغه طرف ته سوچ فکر بیا هغه طرف ته او رحمتا الله وی ترس کول دا مې پیدا کړل ترس کول چې کله هغه خفه شي کنه نو دا هغه په خفقان ته خفه کیږي ستا په خفقان هغه خفه کیږي ستا په خوشحالي خوشحاليږي دا څه ترس نه پیدا کوي پر ژوندو کې دی او بل سره ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون دا ترس د ارس کله پیدا کیږي د نکاح نه رسو نو الله یقینا پدې کې خامخ دلایل لنخری د پاره دا قوم چې هغه فکر کوي سوچ او فکر کوي پدې کې ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم اوس نور دلایل الله ذکر کوي بعضی د دلیلونو توحید او د قدرت د الله نه دادي خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو د زمکو الله یو ګورا د ازمکه اسمان می پیدا کړل والسنتکم واختلاف والسنتکم او جداواله د جبو والسنت او جداواله د جبو الوان کوم د رنگونو تاسو ګور اسمان او زمکه الله ما پیدا کړی دي اشاره ستا چې د اسمان دی پیړوالی ته وګوره د اسمان دی چتوالی ته وګوره د اسمان نه اورید اورید اورید ارتاویدو ته وګوره چې نه ارتاویږي نه غرزول کیږي د اسمان ته وګوره چې بيستونه مې ودرولې دغه ته وګوره زمکه ته وګوره د زمکه وسعت ته وګوره د ځمکې مختلف رنگونو ته وګوره بیا په دې کې الله انسانان پیدا کړل نو د هغه جبو ته وګوره مختلف جبي والدي یو پښتو به وي ټول پښتانه به او ځنې به داسې پښتو چې ته په پیړو پويږي نه لکه بنوسیان شو مروت شو موږ په هغه جبو هغه اکثر زموږ په جبنه پوي وزیرستان والے شو کوټي والے شو عربو کوم الله مختلف لهجه پیدا کړي هغه کې مصریان بل شان وي بیا سوریا ولا بل شان وي شام ولا هغه بل شان دی عراق ولا به جدا انداز دي یمنیان به جدا دي او د حجاز ور به جدا عربي ده ټول جدا جدا لهجه دي دا الله پیدا کړی دي ولې و اختلاف السنتکم بیا دې جبو کې وګوره کیرلا جبه ده په هندستان کې چې وا دی اورې رتب وای چې دې ټیم کې چې سړی ګټي وای چې کنه داس داس چړقای داس خبرې دا وو ته به خدای دوست وای داس ګرانه جبا ده داس جبي الله پیدا کړل او اختلاف والسنتکم داس مختلف جبي او الوانکم رنگونه مختلف ګور چرته داس سوق نشي پیدا کول چې دوتنه په تمام صفاتو کې هغه شریک چې رنگونه هم یو شانی خوې بیم یو شانی اخلاق خبرې ناس ته پاس د ټول دغه اوصاف کې ټول برابر نه ګور دا چې کله یو غن شکل میلاوي کنه خلق سره دا شکل میلاو دي دا چې ترونه دي تر ځامن دي تعجب پدې کې کوي حالان کې تعجب پدې کې پکار دی چې څومره انسانان دي تمام دی بل نه شکل جدا دي تعجب پدې پکار دی دا د الله قدرت دی چې جبې مختلفې پیدا کړې دي نو شکلونه مختلف پیدا کړل ټول الله مختلف پیدا کړ ولی ان فی ذلک لآیه ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې دلیلونه دي للعالمین د پاره د پولرونکو چې عالم وي پويږي پدې باندې او والنهار دروزی وابتغاءکم من فضله الا ټول تاسو دې د فضل داغنه الله وی ګوره د شپې تاسو د کوم باز وخت دروازې مو دی او تاسو د شپې او دروازې ځان لا دنیا لا ټول یا د شپې پاسې څه چل کوي تهجد کوي د الله رضا مندي لټي د شپې پاسې د الله ته جاړي قران وای تلاوت کوي وابتغاءکم من فضل او دروازې ځان لګرځي مال ګټي یا دروازې مال الله رضا کوي ګوره دا د الله لوی قدرت دی او خلق څه کوي الله منامکم باللیل خلق د شپې ویخي څه ته ویخي موبایل ته ویخي ناس ورته موبایل لاس کې نیولې اغالکان ناس نو زنانو هم ناس دي پکې د خوف او د تمی د امید د تمی دغه یو یو دلیل خي الله برق او برېښنا ته وګوره چې دا کله دا برق خوشي کنه وریځ راغلی نو سړی تمه پیدا شي اوس باران کیږي چې باران کیږي پسړ کې یو یره پیدا شي زمیدار ورته خوشاله شي زه بارانو شو زما فصل به ډیر خش کرونده به کومه و تر به کیږي دې ته خوشاله د چې باران راشي کنه وریس ډیر ګوري نو یری کی چې تاسو ډیر باران نشي هر صبر الله وکي چې باران ډیر شي نو فصلونه بلل تبا کې نو یری او طمعا چې باران وشو نو فصل به ډیر خوش یا خوفا مسافر یا یریږي مسافر دی را روان دی باران شي هغه په یره شړ بیا بزم څنګه سفر به څنګه کوم او طمعا هغه مقیم زمیدار داغه تمه پیدا شي چې دا باران وشي داغه فصل بخشي او سلورم کې ویل آیات لقوم یاقلون بر په تنزل سره روان دي فکر او سوچ پکار دي په دغه کې فکر او سوچ څه کې پکار دي تعالی خزه کې نو سوچ فکر او کبي سوچ فکر چتاونه کې دارنګ په دې کې سوچ او فکر وکا چې ګور الله تاسو ومنځ کې مودت او رحمت پیدا کړی دی نو په دې کې سوچ او فکر پکار دی دا الله قدرتون ته کتل پکار دی او په دویم کې وی لآیات للعالمین وګوره دا جبه از د کول دارنګ لنګون رنگونو کې فرق معلومول د دې پر علم ضرورتي کړه ته چې جبه از د کوي عربي از د کوي هغه د پر قواعد و یا به از د کوي چانه نور جبه از د کوي انګلیش از د کوي نور جبه پښتو مې از د کوي څوک کنه اردو از د کوي هغه د پرم قواعد علم ولا پکار دي او درې مې وي لقوم يسمعون ځکه چې کله ته ود شي کنه او را پاسې نو د بیګا د شپې خبرې یا د ورځې کومې خبرې یا کوم کارونه چې شي کنه نو هغه تا ته بیا خلق وای نو ته اوري په اوریدو باندې بیا ته علم حاصلې ځکه ویل قومي يسمعون وي ومن آیاتی بعض د دلایل د قدرت د توحید د الله نه دادي ان تقوم السماء ودرول د اسمان والارض ودزمکو بامری په حکم د الله دی یعنی ودریدل د اسمان ټینګول د اسمان د اسمان چې الله ټینګ کړ دي نو بغیر د ستن ټینګ کړ دي دارنګ زمکه الله ودرولې ده دا خاص په اختیار د الله کې دي هغه څه چې پاسمانونو کې دي او هغه څه چې بزمو کې دي کل لو قانتون ټول اغلری تابعدار کل لو قانتون ټول داغه په اختیار کې داغه مسخر دي یا کل له قانتون نه مراد هغه نیکان خلق چې هغه د الله تابعدار دي ټول د الله دغه هغه تابعداري کوي وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى بل دلیل ذکر کړي او بیا اشاره کوي مبدی د انسان ته چې انسان است اول ځل پیدایش ما کړل دوباره بم بیا کوم او دا کارونه الله په ما آسان دي وهو الذي يبدا الخلق دا الله غزا ته چاول پیدایش کوي ثم يعيدو بیا دوباره باغ کوي دوباره باغ هم پیدایش کوي او وهو اهون عليه دا د هو ضمیر دې دواړو تراجي دي يبدا الخلق ويعيد تا خو دې دواړو ته چې راځي کیږي خو دوه دي هو ضمیر مفرد دی نو په تعویل د مذکور سره وهو اهون عليه دا دو چې کوم مخکې ذکر شو دا دواړه احسان دي په الله باندې د دې پیدایش دوباره کول په الله باندې آسان دي او یا دا هو زمير راجي دي دی اعاده ته ثم يعيد ته دي تراجي دي نو هو اهون علي نو بیا د تفضیل چې ده کنه هو اهون دا تفضیل په اعتبار د عقیده د بشر سره انسانانو دا سوچ دی کنه چې شی اول ځل پیدا کول ګران دي دوباره هغه جوړول هغه بیا آسان دي ایجاد د شی اول هغه ګران دي انسانانو په نو الله هو اهون علی دا دوباره پیدا کول الله باندې ډیر آسان دي دا خو تاسو خیال لرئ نو دباس بعد الموت نه انکار کوي اوس الله یو مثال ذکر کړي دلایل عقلی ذکر کړ په دې باندې چې خالق دار څه څوک دی الله دا هر څه کې تصرف کوونکی څوک دی یو الله واقدار پرشي کې څوک دی یو الله دا ټول دلایل په دې ذکر کړ اوس الله وراشه چې خو وضاحت د کوکم تاسو یو مثال الله ورا کومه الله یې ګور ته زما مخلوق د ما سره شریکای زما عبید د ما سره شریکای نو الله یو مثال وره ستا غلام دی یا ستا مزدور دی نوکر دی ستا په مال کې هغه شریک نه دی ستا مال له جیداد دی تا سره هغه سره شریک کی چې دا تا سره شریک دی ستا پر مال جیدات په هر څه کې او شریک څنګه دی چې تصرف دواړه دی یو بل نه بغیر نشي کولی که کوم یو بل تصرف کوي نو دا بل په خفقي ځکه شریکان وای دي تا کنه چې کوم یو تصرف کوي نو د بل په اجازه کوي نو دا غلام ستا د نوکر ستا تازه شر شریک نو ته خو په دې خفقې کې دې ځان سره شراکت نه پرې دی ته وای چې دا مال خو زما دی دې ځان سره څنګه شریک کم نو الله وی دا رزق خو د لماره کړی دا مال ارڅ خو ما را کړی نو دا هغه شراکت ځان سره نه مانی چې ستا مزدور دی ستا غلام دی دا هغه شراکت منې خپکیږي اکه سوکوي چې دا ستا شریک ته نو مړې پکای نو الله وی چې زما بندیان دي زما غلام دی زما عبد دی هغه تر افاس هغه ما سره شریکای نو زه خو اغنه شرکای ما زه خو د شرکاونه غنی ما به پروایم ما تر شرکاو ضرورت نشته نو مال شریک جوړه او زه مال شریک نشته زه په خفه کېږم تعالی چې شریک سو کوی نو ته خفه کېږي او چې مال شریک کوی نو خوشحاليږي الله عز په دې خپه کې مال شریک څوک نشته نو الله عز ضرب لكم مثلا بیانې تاسو ته الله تاسو په دې لپاره یو مثال من انفسکم تاسو د جنسنا دا مثال تاسو د جنس نه بار نه یعنی یو مری دی غلام دی چې هغه تاسو د جنس نه دی هل لكم مما ملكت ايمانكم اشته د تاسو لره د اغنا چې مالک شوی دی خلاصونه تاسو داغه من شو من, من شرکا حصداران چې دغه غلام تاسو سره حصدار شي پس کی فی ما رزقناکم پاغه مال کې چې موږ تاسو ته درکړلې نو یو کناغي کې ما سره شریک شي کنه خوراک تاک کوي راځي خوري اس کې دي الله وینا فانتم فی سوا دغه شان جدا جدا بیانو موږ خپل آیتونه د پاره دا قوم چې عقل لري بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله الله وی چې دلایل مې ورته پیش کړ مثالونه پیش شو بیا هم د پاغه من یقین نه کې هدایت نه مومي اغه نه مني اشاره ستا دې د خواهش تابع دي کنه خپل خواهشاتو پس روان دي او دا چې روان دی چا خواهشاتو کې د سره څه علم هم نشته پاغه باندې بل اتبع الذين ظلموا بلکې روان دي هغه څوک چې ظالمان دي اهواهم په خپل خواهشاتو پسې خواهشاتو پسې روان دي خو جاهل دي بغیر علم بغیر علم کې اشاره ست او کړ چې سره علم د دې نشتی ځکه بعض وخت دا سیو شي کنه یو سړی ښه عالم دی ډیر پوه دی هغه خواهشاتو پس روان شي دی دنیا پس روان شي دی خو دا هغه نه دا توقع کیدی شي زه علم ورسره شته کیدی شي چې څو وخت دی واپس شي بغیر علم د سره علم هم نشته دلیل ورسره هم نشته او دې په دغه خواهشاتو کې ننوته دی نو دې واپس کېدل نشتی ولی فمن يهدي ومن يهدي من اضل الله هغه څوک چې هدایت ورکي هغه ته هغه د الله نو من اضل الله څوک هغه گمراه کی چاله چې الله هدایت ورکي ومن يهدي هغه څوک چې هدایت ورکي ورته الله نو من اضل الله نو څوک په بیلاری کی سوک به لارې کولې نشو مالهم من ناصرین نه به دولر سوک امدادي فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها اوس د دې زنا الله ذکر کوي چې په کوم فطرت باندې ته پیدا یې نو هغه فطرت باندې ځان کلک هغه فطرت څه شي هغه دین اسلام دی هغه اتباع د سنت ته راشه اوس اتباع د خپل دینو کا په کوم فطرت چې پیدا غ فطرت باندې کلک ودرېګا نو فاقم وجهك للدين حنيفا نو برابر کا خپل مخ دین ته حنیفا کلک ته په توحید باندې په دې توحید باندې کلک شاو مخ خپل دین ته کا ولی فطرت الله التي فطرت څه ته لیکيږي فطرت دا د فطرتن د فعلتن په وزن دی او فطره معنی څه پیدایش الله وی هر انسان چې ما پیدا کړل کنه هغه مې په فطرت د اسلام پیدا کړل حدیث کې راځي ذکر فطرت الله حدیث کې راځي کل مولود یولد علی فطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه بیا پلار مور ولګي هغه مجوسی کوي نصرانی کوي هغه فطرت ولا بدلی نه هغه مور پلار ولا هغه دغه چلو کنه هر ولد چې پیدا شغ پس پیدا کیږي په فطرت دین اسلام باندې پیدا کیږي په توحید باندې پیدا کیږي نو الله فطرت الله الزمو فطرت الله دا فطرت د الله دا مضبوط نیسي یا تابع شي د توحید د الله التي فطر الناس عليها اغه چې پیدا کړی دی پاغي منی الله مخلوق ټول فطر الناس جميعا چې خلق پاغي منی الله پیدا کړی دی هغه سره توحید پاغه توحید منی الله ول ټول پیدا کړی دی ورست ابواه يهودانه او ينصران په دې فطرت منی الله پیدا کړی دی نو دغه فطرت من خپل کلک شه لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله نشته دي بدلیدل د پاره د پیدایش پیدا وخت د الله د پاره لا تبديل لخلق الله د تبديل نه مراد څه شي دي عقیده ده دغه فطرت ته نو معنا څه شو هیڅ انسان د توحید نه بغیر په بل عقیده باندې نه پیدا کیږي دغه فطرت باندې پیدا کیږي دا تبديل لخلق الله او یا د خلق نه مراد څه تقدیر نو تقدیر څه دی الله لیکلی په تقدیر کې چې دا انسان د د سعادت او د شقاوت دا الله د مخ کې نه لیکلی نو لا تق لا تبديل لخلق الله نشته دی بدلیدل د تقدیر د الله لپاره چې څوک د الله تقدیر بدل کی الله څوک سعید لیکل او څوک شقی لیکل نو دا څوک بدلول نشي او یا د خلق نه مراد څه شی دی دین دی او دا نفي په معنا د نهي ده نو لا تبديل لخلق الله مبدلوي دین دا الله تعالی غ چې توحید دی په شرک مبدلوي لا تبديل لخلق الله مبدلوي دین دا الله چې هغه توحید دی ذالک الدین القیم چې ستا دین به څنګه مضبوطیږي څلور خبرې ځان کې راوله په دې آیات کې ذکر کړي یو دا غینه دی انابت دویم دی تقوا دریم دی اقامت الصلات او څلورم دی قطع تعلق د مشرکانو سره مراد د انابت نه دی چې ته به حق پرستی کوي همیشه به حق پسې ځي زه د تعصب بنه کوي ځان به بچ کوي د مشرکانو د مرګرتیا نه ځان به بچ کوي د غلطو خلقو د مرګرتیا نه دارنګي د مشرکانو نه بزان څنګه صادق تعلق پکای په داسې طریقې چې د مشرک سره به غم خادي نه کوي د مشرک په عمل به عمل نه کوي داغه مشابهت کې به هیڅ عمل نه کوي داغه نه بزان لري ساتي نو منيبين اليه واتقوه منيبين یعنی کونو منيبين شي منيبين واپس کیدون کی انابت څه ته وي رجوع ته ویل کیږي د ابراهيم عليه السلام په صفت کیو کنه اواهم منیب منیب اوا داس آیات دی را ګرځیدون کې همیشه به الله تعالی ګرځیدل او دا د مؤمن صفت دی چې د یو خبره کې عزت منی نه ودرېږي همیشه د حق پسې راګرځي نو اولنې اقامت الدین بستا پس منی اولنې خبره باندې چې تا کې به انابت وي کوم ځکه چې حق ویني نو تبغه حق پسې د حق نه واپس کیږي نه نو منیبین الی کونو راجعین الی یا کونو مقبلین الی شی واپس کیدون کې دی الله ته دا څلور خبرې څه دي دې سره اقامت الدین راځي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وز د دې زنا د مشرکین اته قبایح ذکر کړي اته قبایح او په دې آیات کې درې قباحتونه دا غو ذکر کړي یو قباحت تاغو دا چې فرقو تفریقه پیدا کړه فرقې جوړ کړې په ځان کې خپل دین تس نس کړ او دویم تشیع شروع کړ شیعگان شو وکانو شیعه ډلی ډلی شو تفرق هم پیدا کړ نو بیا تعصب شروع کو شیعان څه معنا تعصب شروع کو چې کومه خبره به وکړه د مرګري د لبازیانې شروع کړي چې کوم مرګري کوم سره به دې مرګړتیا شو نو هغه به کنه حق کولا نو بیا به سرم دی ولاړو وکانو شیعه تعصب او ډله بازیانې شروع او دریم خپل خبره خپل دین منی ځان خوشاله ساته ځکه تفریقه جوړ کړ وکنه ارکه ځان د جدا جدا دین جوړ کړو نو بیا په خپل غ دین باندې ار یو خوشاله دا درې په دې آیات کې دي من الذين فرقوا دينهم یعنی بعضی د دونه کسان دي فرقوا دينهم چې ټوټه ک دین خپل وکانو شيعا الشل دو مختلف ډلې نو کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په هغه طریقې باندې چې دو سره خوشاله ده چې دو سره کومه دین کومه خبره به کوله یا به کوم عمل کوو چې دا مشرکین دا صفت دي چې کله دوی ته تکلیف ورسی نو په هغه وخت کې دوی الله تعجزي کوي فریاد شروع کی کشته کې سور دی دریاب کې را روان دي نو چې کله د من تکلیف راغی کنه نو دی الله ته چغه کی الله ستاسو نو من دومره ساوري رالل دا بس تاسو نو مرالو الله ما بچ کی خپل غدوا خالص کی الله ته خو چې کله دا غینه را کوشي کنه یا ته مصیبت ترشي دی الله تخ اخلاص کې په خپل چغه کې دغه تکلیف ورته رسیدل لیکن ثم اذا ذاقوا منه رحمه بیا چې کله اوس کو دی ته الله یې خپل طرف نه رحمتا آرام خوشحالي الله یې په آرام راولم هغه تکلیف تنه لري کوم بیماری تنه لري کوم مصیبت تنه لري کوم نو اذا فريق منهم بربهم يشركون نو دغه وخت یو ډله د دوی نه د خپل رب سره شریک کوي جوړي شریکان جوړي هغه به سکه د الله سره شرک شروع کی هغه د الله هغه محبت د الله هغه د دو دعوت قبلول هغه دوی کی ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون دې کې بل قباحت ذکر کړي چې ګور الله په نام احسان وکړو نو هغه نه باوجود د الله نه شکر کوي پکار دا چې د الله شکر ادا کړي وي نو ليکفروا بما آتيناهم الله ویل یکفرو انجام او عاقبه دي داشي چې دو نا شکریو کی بما تنهم د هغه نعمتونو چې موږ دلور کړلی نو الله ورته فتمتعو زي مزي وکړي په دنیا کې ګوره دلته وي فتمتعو او سوره عنکبوت کې څه لیو وليتمتعو دلته فا راوړه الته لام راوړه دا ولې ځکه الته مشرک په کشته کې ایثار شو نو هغه صرف دا غوښتل چې ماته ژوند ملو شي او د دې ژوند نه مزي واخلم نو الله یې زخلاص مکه ليتمتعو زه پیدا واخلم او دلته خو مختلف ازرار دي تکلیفونه دي نو دې منې دوه سره دلیل شته څه دلیل منزله او سره شته دوه سره خو دلیل نشته به دلیل لګیا دي الله وی ام انزلنا عليهم سلطانا اي لګل منګه دوته دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون چې هغه ثابتوي بندگی د هغه چا چې دوه سره شریکان جوړي چې دوی د الله سره شرک جوړي هغه ثابتې څه هغه د پاره څه دلیل ثابتې واذا ذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون وزديزن الله پاک هغه انسان ذکر کوي چې هغه په اس حال کې د الله تابعدار نه الله وی تکلیف پیراولم نو بیا ما تاواز تک اکه خوشالیانه پر اول ماغه خپل حق غني نو الله و اذا ذقنا الناس رحمتا کله چې وسکو مونږ یو انسان انسانانو ته کله چې مونږ وسکو انسانانو ته خوشحالي رحمتا خوشحالي د دنیا فرحو بها نو لوی کوي پاغه باندې فرحو بها هغه باندې خوشحالي کوي لوی کوي چې دا خو زما حق وکنه ځکه دا چلو شو هو ان تصبهم سیئاتون که ورسیږي دو ته بدحالي بما قدمت ايديهم په وجه د هغه عملون چې مخکې لګلې دو چې مخکې لګلې دي لاسونو ددو اذا هم يقنطون دغه وخت دونه امیدي کوي کله چې پر راحت راشي نو خوشحالي کوي هغه وخت د الله حمد نه وي او کله چې الله تنه غنیمت احسان واخلي کنه نو بیا نه امید شي او لم يروا ایا دون ګور یقینا الله فراخه کوي رزق دا غچا چې وغواړي ويقدر او تنګي د چا رزق فراخه کوي او د چا رزق تنګي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې دلیلونه دي د پاره دا قوم چې هغه ایمان راوړي فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون دا آیات لکه مخکې دا 30 نمبر آیات سره هغه کې ویلو اقامت الدين فاقم وجهك للدين حنيفا په هغه کې ویلو دین خپل قائم کا فائدې خلقو ته ورسوا اوس دلته وایي چې راشه هغه خپل خپلانو سره غریبانو سره امداد وکړه چې الله در سره امداد وکړي الله در باندې رحم وکړي نو ځکه فآت ذا القربى حقا والمسكين نو ورکه رشتہ دارانو ته حق داغوي ګوره رشتہ دار ته سره حق دین ورکه په دلته د حق نه حق وجوبي نه دی مراد خواله داغه د خېګړه داغه ده خپل رشتہ دار سره خېګړه وکا ځکه سل رحمی او پالا سل رحمی کټ کوما حدیث کې راځي کنا چې سل من قطعت اغه چا سره رشتہ او پالا چې تاسو سره کټ کړه چې تاسو سره پالي نو تبه خو سره خامخه پالي خو چې تاسو سره نه پالي نو تاسو سره پالا دي ته رشتہ پالل دی وجن حدیث کې راځي چې دا سل رحمی به قیامت پر راځي د پولیسرات په غاړه ولاړ او اواز پکې الله چې زه چا پاللم ته نه نو پالي او چې زینم پاللی الله ته مې پالي د صله رحمه ډېر لوی حقوق دي دی وجنه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې څوک دا غواړي چې دغه عمر زیات شي او داغه د دنیا او د آخر خیرونه میلاو شي مشری ولا الله ورکی نو سله رحمی دی پالي رشتہ داری دی پالي خپل د رشتہ دارانو سره د رشتہ داری نه کټ نو ځکه فآت ذل قربا حقه رشتہ دار ته د رشتہ دار حق ورکا حق بالفرض داغه وجوبي حق را سره ورکا که وجوبي حق نه داغه حق څه دی رشتہ داری پالل داغه سره رشتہ او صله رحمی او پالا اول مسکین او ابن السبیل مسکینانو ته ورکا دا او حق او مسافر ته اشاره ستا چې کوم بیکس خلق دی کمزور خلق دی دا غو سره خېګړې وکا چې الله تعالی اوچت کی کنه مرتبه دنیا کې غواړي کنه نو د بیکس خلق سره خواري شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حضرت خدیجه رضی الله عنها ورته تا به الله چرته نه ځای کوي زکه ته بیکسو سره خېګړې کوي رشتي پالي انك لتصل الرحم ته رشتي پالي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي او د بیکسو سره کوم چې کمزور خلق دی داغو سره مدد کوي نو د بیکسو سره د مسکینانو سره مسافرو سره داغو سره خېګړه او رشتہ پالل دا درې خبرې ذالک خیر للذین یریدون وجه الله دا ډیر فیده مندي د پاره دا کسانو یریدون وجه الله چې اراده کوي چې غواړي هغه رضامندي د الله مخ د الله څوک چې دا غواړي چې زه د الله رضا حاصله کم نو سدیو کی فآت ذل قربا حق والمسكين وابن السبيل دا خبرې دیو کی واولائک هم المفلحون ګوره د الله رضا په حاصلېږي او ته په کامیابېږي الله او اولایک هم المفلحون دغه دي کامیاب وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله اوس د دې زنا هغه من ذکر کوي دوه خبرې د ریا او د ربا نه ځان وساته د ریا او د ربا نه ځان وساته او سې چلو که احسان او که د خلقو سره نو په دې آیات کې ذکر د ربا او د زکات کې دواړه یو بل مقابله کې راوړي ځکه د جاهلانو دا خیالو چې ربا سره مال زیاتیږي او په زکات سره مال کمیږي نو الله فلا يربو عند الله الله په نس منی ربا سره مال نه زیاتی او د زکات سره الله زیاتیږي کمیږي نه فاولائک هم المضعفون دا خودو خود دچن کار سره چې څوک زکات ورکوي صدقات وما اوتیتم من ربا هغه هغه څه چې ورکوي تاسو مال من ربن د پنیت ته زیاتی چې زمنګ د مال زیات شي ليربو فی اموال الناس دې د پاره چې زیات شي په مالونو د خلقو کې نو فلا يربو عند الله پس نه زیاتیږي په نزد الله ګوره دا ربا دا په مکه کې نو حرام شي دا په مدینه کې حرام شي د ربا حرمت دا په مدینه کې شي دا صورت خو مکی دی نو دلته د ربا بدوي چې دی وجنه د خلکو د ربا نه نفرت پیدا شي ځکه خلکو کاروبارونه پر ربا من نو ربا له حرام شي ونه مخکې ورته بدی ویلا الله ولا مخکې بدی ویلا چې دا بده ده او ما آتیتم من زکاتن آغا چې ورکوي تاسو زکات زکات خو په مکه کې نو فرض شي بعضي فرض شي خو هغه مقادیر نو فرض شي چې څومره به ورکه څنګه به ورکه دغه په مدینه کې فرض شوی نو زکات نو فرض زکات نه مراد څه شي تزکیه النفس خپل ځان پاکول یا زکات نه مراد صدقات غیر وجوبیه دي صدقات نفلیه تنه مراد او ګور دې کې د ریبانه مراد څه شي دی هغه سپک خوې سپک سپک خوې تاسو ته معلوم دی هدیه راوړي هدیه گیفت تحفه چاله تحفه راوړي نو بیا په تمه دا چې دیو مال زیات راکړي دا سپک خوې دی د دینه من راغله چې چاله یو شی ورکی او ته طلب د زیات کای ته لږ ورکی او زیات غواړي دا ربا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو باندچی د قشن تحفه راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام التحفه واخسته به تحفه مقابله کې ولې سامان ورک نور سامان ولا ورک دي هغه باندچی چې وته هغه چې وویل چې ما نبی علیہ السلام څه شي را نه کړ حالان کې نبی اسلام ول ډیر سامان ورکړو داغه داغه تحفه نه ول زیات ورکړو هغه مال سې شیر نه کړ نبی اسلام بیا اعلان وکړ چې باندچیان به مال تحفه نه راوړي ځکه د باندچیانو په دغه اراده و چې سشي وي سو موږ ته بزیات ملو شي نو دلته دا ربا هغه سپک خوې نه مراد دي چې لک شي ورکی بیا ډیر طلب کوي زمون اکثر خلک دا شي کوي چې ټیشن ورکی ټیشن ورته وي سل روپۍ ورکی نو بیا 200 غواړي اراده یې د 200 یو نیم سل ورکی نو 200 اراده چې مال به 200 راکړي دا ټول دغه سپخ وی دي ولا تمنن تستكثر تريدون وجه الله چې تاسو غواړئ اراده کوئ پاګه سره ځامن دي د الله ګوره زکات نه مراد دي که صدقات وجوبین دي بلکې صدقات نفلیه دي چې د الله د پاره تاسو صدقات کوي نفلی صدقې ور کوي زکه صدقه چې دا رد البلا او تطفئ غضب الرب د الله غصه مړکې او بلایا او مصیبتونه واپس کوي نو چې څوک داري باقي الله وی داغه مال کمیږي څوک چې زکات ورکي فولای کوم المضعفون دغه کسان دي د چنکون کې دي ځان لره اجر ثواب او د چنکون کې دي ځان لره خپل مال دا مال دا غو زیاتیږي الله الذي خلقكم ثم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وزدي زنه یو دلیل عقلی ذکر کړي او دا په دې ذکر کړي چې ګور تاسو شریکان تاسو کوم شریکان د الله سره جوړوي هغه د دې کارونو یو کار کولی شي چې تاسو له رزق راکړي یا مړې ژوندې کی یا ژوندې مړ کی دا دغه په اختیار کې شته دا دغه په اختیار کې نشته نو چې نشته راشه د دې الله عبادت وکړي کنه ولی نور پس ځای الله الذي خلقکم دا الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړې ثم رزقکم بیا برز د روزي درکې تاسو ته ثم یمیتکم بیا به وجنی ثم یحییکم بیا به تاسو ژوند کوي هل من شرکائکم من یفعل ذلک منکم ایشته د تاسو د شریکانو نه داسې یو کس چې وکي داسې کار داسې کار کول شي تاسو د شریکانو نه څوک نشتی چې داسې کارو کې څوک ژوندې کې چاله رزق ورکړي داسې نشي کول نو سبحانه پاک دی الله د شریکانو نه وتعالى ما یشرکون او چته دا غنه چې دوه سره شریکان کوي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اوس د دې زنه تخفیف دنیوي ور کوي په سبب د عذاب او سبب د عذاب ذکر کوي ګور دې کې ظهر الفساد فساد نه مراد څه شی دی هغه نقصانات دي چې هغه مالی جانی په دغه کې نقصانات راشي هغه ته ویل کېږي نو الله وی ظهر الفساد خکار شوی دی فساد په البر او البحر په وچوبه او البحر او په دریابونو کې څنګه فساد په دریابونو کې سرګن شوی دی په دریاب کې داسې طوفانونه راشي مصیبتونه راشي طوفانونه راشي کشتۍ واړي کشتۍ غرق کی دارنګي په دریابونو کې چې کوم حیوانات دي هغه تمام مړ کی تمام هغه مړ شي دارنګ ښکار کېدل بن شي دارنګ بارانونه بن شي چې باران نه کیږي نو په دریاب کې به ملغلره نه پیدا کیږي ځکه صدف هغه کې چې تاسو کې د باران اولګي کنه هغه نه ملغلره جوړي نو ملغلره نه جوړيږي نو دا فساد دی کنه نو ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس په وجه د هغه ګناونو چې کړی دي لاسونو خلقو چې د دې خلقو لاسونو کوم ګناونه کړی د هغه د وجه دا فساد جوړ شو الله ویل یذیقهم بعض الذی عملو دې د پاره چې اوسه کوم موږ دوته بعضی سزا دا غاملونو چې دوه کړی دا کوم عملونه چې دوه بد کړی دي الله وی داغه ولا سزا غانی ورکم لعلهم يرجعون خامخه چې دوه واپس شي دوه واپس شي نه د شرک نه د دې ګناونو نه دوه واپس شي الله وحدانیت ته قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکون او پیغمبر او ګرځي په دې ځمکه کې وګورئ څنګه شو انجام دا کسانو من قبل چې مخکیو ګور هغه مخکانو منی الله وی چې عذاب راغلی مصیبتونه راغلی او تکلیفونه راغلی څه وجه راغلی هغه تلاړ شي وګوره په دې ځمکه کې وګرځي هغه علت څه چې په هغه تکلیفونه راغلی باغو منی تکلیفونه راغلیو د سو وجنا کان کان اکثر مشرکون زیاد دا غنو مشرکان ځکه دا شرک دا سبب د څه د عذاب نو فاقم وجهك للدين القيم من قبل ايات يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون وزديد نه دا ذکر کوي چې حکم د الله ته او هغه په ځان باندې قائم کړه الله حکم اقامت د دین ته وکی دا دې د پاره چې عذاب درنه الله دفع کی مخکې دراتلو د عذاب نه الله دین ته وکی دا افا اقم وجهک نو برابر ک مخفل د پاره دین دین اوخ للدین القیم د پاره د دین فوخ من قبل ان یات یوم لا مرد له مخکې دا غنا چې راشي تاسو ته غرض لا مرد له چې نه به واپس کېدل هغه لرا من الله طرف د الله نه یعنی د قیامت ورځ چې کله راشي نو هغه له واپس کېدل بیا نشتی کنه الله یې واپس کین واپس کو بل څوک نه شي واپس کوله نو هغه ورځ له واپس کېدل نشتی او یوم اذ یصدعون په غرضی با ټول خلق ډلی ډلی شي جدا جدا بشي ټوکړي ټوکړي بشي هر سړی به جدا جدا شي یوم اذ یصدعون اشاره ستا سوره عبس کې رسول الله وی کنه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ټول به یو بل نه جدا شي ټول به یو بل نه تختی یصدعون صدع ویل کېږي شق ته شق ته هم ویل کېږي او صدع زنګ ته هم ویل کېږي خو دې کې صدع نه مراد څه شق هغه چاوت اشاره ستو چې هر یو به د بل نه جدا شي من کفر فعليه کفر چا چې کفر وک فعليه کفر نو پاغه باندې سزا د کفر داغه ده چا چې مطلب څه څه عمل دی وکړ دا عمل بدله ورته ملایږي من عمل صالحا فلانفسهم چا چې عمل وکړ نیک فلانفسهم يمهدون نو دو خپل ځانون له خزایونه تیاری ځان د پر خزې تیاری يمهدون چې نیک عمل کوي نو ځان له خزې تیاری کړي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله دې د پاره چې بدله ورکړي الله پاک هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دا نیک عمل چې څوک کوي او عمل کړي دي نیک من فضل د وجه د فضل خپلنا انه لا يحب الكافرين یقینا الله محبت نه ساتي د کافرانو سره ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وزددي زنا دلیل عقلی ذکر کوي په دې معنی چې ان الله لا يحب الكافرين الله د کافر سره محبت نه ساتي او بیا د هواګانو د هغه شپک پیدې خې پدې دي کې د موسم شپک پیدې خې ومن آیات ان يرسل الرياح بعضی د دلیلونو د توحید او د قدرت د الله نه دادي ان يرسل الرياح چراولېږي تاسو باندې هواګانې بادونه مبشرات مبشرات زیری ورکون کی دا هواګان څنګه زیری ور کوي کله چې باران راځي کنه نو د باران نه مخکې یخ سیلېګان راشي او دا یخ سیلې دا غزيري چې باران را روان دی او دویم وليذيقكم من رحمته او دې د پاره چې اوسه کوي تاسو ته ګوره دا د هواګانو فیدی خي الله وی د هواګانې مې راولې غلي زیری مې راولې غل چې تاسو ته اوس کوم د خپل رحمت نه او دې د پاره چې روان شي کیشتای اول تبتغوا من فضل او دې د پاره چې ولټوي تاسو مهرباني د الله من فضله په دې کیشتو کې لاړ شي د الله فضل ولټوي ځان تجارتونه وکړي مالونه وګټي هغه مخکې انعامات ظاهري ذکر کړه اوس د دې ځن انعامات باطني ذکر کړي نو الله وی ولقد ارسلنا من قبلك رسلا یقینا لګلیو موږ مخکې راتانه ډېر پیغمبران اله قومهم قومونو دا غوتا فجاءوهم بالبينات نو راوړل هغه تخکار احکامات سرګن سرګن احکامات ورته راوړل نو فانکروا هغه انکار وکړ هغه نو فانتقمنا من الذين اجرموا نو بدله واخست موږ دا کسان چې مجرمانو عذاب پراويس وکان حقا علينا نصر المؤمنين وکان حقا او دې ضرور په موږ باندې امداد د مؤمنانو ګوره دا حقا علينا دا حق په الله من حق وجوبي نه دی دي ته حق تفضلی وي لکه حدیث کې راځي ترمذی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو سړی په بل د بل انسان د بل مسلمان داغه عزت ساتي پشیشه داغه د عزت حفاظت وکي لکه یو تن داغه بیزتی کوي پشیشه غیبت کوي نو الله په ځان باندې دا لازم کی چې دې سړي حفاظت پز کو وکانه حقا علی المؤمن دا آیات بیا نبی رسول الله پاږي کله کانه حقا علینا نصر المؤمنین چې د دې سړي امداد پز کوم د پزره اور د دوزخ نه بچ کوم محفوظ کوم با په دنیا کې په د پردا شو خدای یاد ساتي څوک چې پچا منی بهتان کوي یا غیبت کوي الله په هغه سړی دغه ګنا نه توبه وکړي و سړی یو ګنا وکړ او دغه ګنا نه هغه سړی توبه وکړه او بیا ورپسې خلق لګیا دي خبرې کوي نو بیا دا سړی منی الله هغه پورې مرګ نه راولي دا څوک چې عیب لټي هغه پورې الله په د مرګ نه راولي سو پورې چې دغه عیب د دنه صادر کړي هر څنګه ګناه د دې وجنه په مؤمن باندې پرده اچول دا لازمی دي من ستر المؤمنه ستره الله یوم القیامه الله به من قیامت پر دې پردي واچ د دې وجنه په دنیا کې بسوک به پردې کینا هغه یو عالم کنه دغه بارک راځي شي دغه په مخه دغه یو شاګرد نه باد لاړ هغه استاد بل طالب خو لرغه خبره سره زور ته کزن نه اور ما ته زور سره وای هغه استاد ټول عمر بیا ځان کون کړو کون نو خو د دې وجه نه ځان کون کړو چې زما د شاګرد دې بي عزت نشي انسان منو پردا چي وکانه حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله غزاد ته چرالیږي هوا غاني فتثير سحابا نو راوچت کړي اخله اوچت کې اوریا زلره وینه تساس کی د باران لره یخرج من خلالی چراوزی د من د وریزنا نو فاذا اصاب به من یشاء من عباده نو چې کوم مخوره سوی هغه چا لره د خپل بند من یشاء هغه چې خوښ شي من عباده د خپل بندیانو نه رسی هغه چاته د خپل بندیانو نه چاته چې خوښ شي اگر چې ودو مخکې د دې باران دراتونه ان ينزل عليهم مخکې د باران درا ورېدلونه من قبله مخکې د دغه وخنه یا من قبله کې زمير قران ته راځي دي من قبله مخکې د نزول د قران عظیم نه لمبلسین ناامیدی کون کیو مخکې چې دا باران لا نو راغلی نو نه امید او چې باران ماران نشته یا چې کله قران عظیم نو راغلی نو دا خلق نه امید او نو چې کله قران راغی ایمان پر راوړ نو امیدونه پیدا شو فانظر الى اثار رحمته رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها وګوره اغه نه خو د رحمت د الله ته رحمت د الله نه څه مراد باران او آثار نه مراد څه شي دي هغه فصلونه دي غیاګان دي رزقونه دي نو وګوره هغه نه خدای الله ته الى اثار رحمت الله غنه خدای رحمت د الله ته کیف یحیی الارض بعد موتها څنګه یې ژوندې کړل تازه کړی د اسمه کارو سره وچوتو دا ان ذالک لمحی الموتى یقینا دغه شانی دغه ذات ضرور ژوند کوي مړو لره الله دغه شان ژوند کوم مړو لره وهو على كل شيء قدير دا الله پارش من قدرت والده ولئن ارسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون الله مخکې خو می باران نه ورول رحمتونه سلیګان مې راوستي فصلونه مې وکړل او الله وی کچرته د دوه د بد عملو د وجنه زه او سلی دا سره راولم چې هغه د دوه فصل زیړ کی ختم کی نو دغه وخت دې بیا هم ناشکری کوي الله ولا ان ارسلنا ريحا کچر تراولی ګمنګا هوا فرآه مصفرن دې اوینې فصل لره زیړ وهم دا دی چې شاید دلایل به قوي نه د خلکو چې دا ونه منه کنه هغه فصل یې جوړ شو یا د مخکې خلکو چې دا دلایل نه منل نو شاید د دې وجه نه چې دلایل به مضبوط نه الله وینر دلایل مضبوط دي خو دې اوریدون کې کې ماده ده هغه ماده د اوریدون نشته ځکه دې په شان د مړی دی څنګه چې مړې ناوري د قشانې دی ناوري څنګه چې کون ناوري او کون ته شاکړې ولاړی هغه ناوري د قشان د مړې ناوري دا کافر ناوري څنګه چې هغه ړون پستر ګمنډون دی هغه نه پويږي تورته لار خې چې دا سیزه دا سیزه نو هغه ته څه پته لګي غریب ته نو دغه شانې دی هم هغه شانې دا کافر نو د کافر درې درجه جوړ کړي یو هغه چې هغه په شان د مړو دی یو په شان د کونډه چې سن څه ماده پکشته ایو ړوند دی په شان د ړوند چې شیخ ویني نه خو ماده پکې د فهم شته درې قسمه درجه ذکر کړې فانك لا تسمع الموتى پس یقینا ته اورول نشي کولې مړو ته ولا تسمع السم الدعاء او نشي اورولې ته کون ته الدعاء بلن خپل اذا ولوا مدبرين کله چې هغه ګرځیدلې وي شاکونکې ګور سماع الموتى دا یو مشهور مسله ده مړی اوري کنه اوري سشي اوري کنه اوري یو خبر اوریدو خبره ده نو د خبر اوریدو کې د ټولو اتفاق ته چې خبري مړی نه اوري په دې کې هیڅ اختلاف نشتی چې مړی خبري اوري کنه اوري په دې کې اختلاف نشته اختلاف په څه ځای کې اختلاف په دې ځای کې دی چې کوم منسوسی ځایونه دي چې هغه منسوسی ځایونو کې د د مړو اوریدل شته او کنيشته ثابت دی او کني نو په هغه کې بیا اختلاف لکه قلیب بدر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها ته قصه کوي چې نبی علیہ السلام داسې بیان وکړ تقریر یو کا مړو ته نبی له سره هغه ورته وی حتی عائشہ رضی الله عنها چې هغه د سمع نه مراد څه دی علم دی ځکه مړي خو نه اوري انک لا تسمع الموتى قران وی مړي خو نه اوري نو مړي ته څنګه تقریر وکړي نو عاد قتاده وی چې دا د دینه مراد څه دی معجزه د نبی علی السلام او رول دی ورته هغه د نبی علی السلام معجزه و نو په دغه ځای کې بیا اختلاف دی چې دوه واوریدل کوا نه اوریدل نو حضرت عائشه رضی الله عنها جواب د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه دی کړی چې نه د نبی اسلام ورته اورول لی یاسته اغلی شی د مخنه بعض مولیان لکه ډاګی مولا هغه بیا را پاسېدل دي ځکه الله وله حضرت عائشه رضی الله عنها ته وی چې دی په تاویلو کې په دې ځکه او ډیر لایق چې داغه د تاویل سره خلقو خان اکه د حضرت عائشه رضی الله عنها تعویل سره خاندي خپل مور سره خاندي خدای ولیا دا ولی دا په بدعاتو کې په ضد کې دومره مخې ته لړ شي او دویم روایت دی هغه روایت د قرع النعلین چې کله مړې خخ کی کنه او انسان سړی دین روان شي د خپو دا کشاره چي وي دا کشاره اوري دا مړی د رخپو کشاري اوري رشید احمد غنگوهی رحم الله هغه دا تمثيل لې او دا اشاره د سرعت اتيان د ملائکو ته چې فرشتي د ته دومره زر راځي چې دا ورثه د خپل قبر د خوانه را روان شي د خپل چرینکار اعلان دی وته ادا مخ روان شي خو کبل فرض د خپل کشاره د وورید کړه خو اواز خو نه اوري لکه بعضې وخت ته بره د چت ته وخېږي په دې چت ته ګرځي که نه ستا د خپل کشارې لاندې راځي لیکن که ته چغې وباسې هغه اواز کته نه راځي نو دو اواز کته نه راځي دغه د خپل کشارې راغی نو کشارې دی ووري او دریم روایت ته د سلام والا سلام او د رد السلام نو هغه روایت خو بل اتفاق هغه ضعیف دی موضوعي دی ضعیف حدیث دی هغه اگر چې هغه امام ابن تیمیه رحم الله هم نقل کړل هغه ابن کثیر رحم الله هم نقل کړل نو شاید داغه به ضعف طرف ته خیال نه تللی نو هغه په اتفاق د علما هغه ضعیف دي نو دا درې روایت دي او په دې درې وړ روایتو کې صرف د اواز رسول دي اوس د مړو اوریدل نه اوریدل دا یو مسله جوړه کړل خو په دې چې څوک مړی اوري کنه دې سره مسله دا جوړیږي چې دروازه د شرک کولوي چې ته وای عام مړی اوري هر وخت کې اوري یا بعضی وختونو کې اوري نو دا مشرکان زی هغه مزارون ته ودري چې عام مړی اوري نو دا هم ژوند دي کنه نو موږ به د دون غواړو دوبه الله ته زموږ سفارش کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی عبادت نکوو مشرکان وبوي نبی اسلام په وخت مونږ خو دولو زو دې د پاره چې دومره الله ته نږدې کی نو ته چې وای مړې اوري نو دې به ځیغه مزار ته کړه د د خدا عقیده ده چې دې ژوند دې او دې زما سفارش کی الله نو دې به ځیغه مړې ته به چې الله زما سفارش نو د الله ول دې مسله کې دې څه کار دې چې مړې اوري الله انک لا تسمع الموت ته مړ ته نشي اورول نو دې به شروع شي چې نفد اسماء وای کنه نفد سما وای په نفد اسماء سره نفد سما نه راځي وای ولې خیالي کې چې ویلي په نفي د متاوي سره نفي د متاوین هو راځي نو نفي د اسما سره نفي د سما راځي کنه دارنګي د دا امام ابو حنیفه رحم الله دا مسلک دی او کوكب الدری د ترمذی شره د رشید احمد غنگوهی رحم الله هغه ویلی چې امام ونی فرم الله دا مسلک ته چې مړی نه داغه دا مسلک عمدة القاری عینی د تمام لیکل چې امام بنی فر مولا دا مسلک چې هغه ناوړي مړی ناوړي بیا د امام شافعی رحم الله او د امام احمد بن حنبل رحم الله دا غو مسلک مغنی ابن قدامه هغه کاغه نقل کړلی چې هغه مړی ناوړي هغه تنه منکر دي امام مالک رحم الله بارک تحقیق نه دی معلوم داغه څه قول نشته دی بارک د دې وجن داغه قول نه نقل شي نور ائمه ثلاثه او جمهور علما دې من قائل چې مړی نه وړي اوس دا مسله د پنجاب نه راوچته شو او چې نه مړی وړي نو ځنې پکې به حیاتیان شو ځنې مماتیان شو ته اورول نشي کولای هغه ته هغه چاته ان تسمعو ته اورول نشي کولای الا من يؤمن مگر هغه چاته چې ایمان راوړي پاتونو زمان فهم مسلمون دوی حکمونه منون کړه الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا پدې کې انقلابات ذکر کوي الله چې ګوره د انقلابات پر انسان کې زرا ولم انسان د سنه پیدا کړی الله وي الله الذي خلقكم من ضعف دا الله غزاد چې پیدا کړی تاسو من ضعف دا کمزور وبونه من ضعف د کمزور وبونه سوره قیامت کې رسته وی کنه مما ان مهین دا کمزور سپکو وبونه پیدا کړی ثم جعل من بعد ضعف قوه بیا ګرځول یې رستو د کمزورتیا نه قوتا هغه طاقت تاسو له مرستو د کمزورتیا نه چې ګرځولې طاقت هغه ضعف نه مراد څه شي هغه طفولیت هغه وړکواله چې کله پیدا شي نو طفل وته هغه طفلیت ته اشاره او قوت سره اشاره د ځواني ته ثم جعل من بعد قوه ضعفا بیا ګرځول دې ماروس د قوت نه ضعفن کمزور والے د دې قوت نه مراد څه دی هغه قوت علمی چې تعالی مې علم راکړه طاقت مې راکړه فهم مې راکړه ذهن حافظه مې دل جوړ کړ نو د هغه نرستو ضعفن کمزورې میکړي هغه ذهن حافظه مې دل کمزوري کړ او شیبا بوډا میکړي بوډاوالي ته مې ورسول الله اذا حالت درمن چالاوي ځه انقلابات چالاوي ځه الله نو يخلق ما يشاء پیدا کوي الله غس چې وغواړي وهو العليم القدير دا الله په قدرت والره نو وسار شي موږ په دې دنیا کې بغیر د یو ساعت نه موږ خو دنیا کې یو غنټه وخت وخت کړل سړی ځکه مخکې موږ ویلو کنه څوک پوه چې موږ یو غنټه وخت وخت کړل څوک په لس ورځې څوک په یو ورځ څوک په نیمه ورځ او دا ولې دا د هیبت توجنه روب د وجنه د هیبت د قیامت یا د غزد او د عناد د وجنه ګور الته به موحد نه پریدي موحد د دنیا کې مشرک نه پریدي رد پې کوي بدعتي نه پریدي رد پې کوي نو الته په مرد کوي وقال الذين اوتوا العلم او بو یا کسان چې ورکړې شي ورته علم او ایمان ګور ایمان مخکې د علم نه په دلته علم په ایمان مخکې کړل دا ولي کوم ایمان چې په علم باندې مخکې هغه ایمان اجمالی وي ایمان تفسیری نه علم مخکې دی ځکه ته به الله پیژنې قرآن به پیژنې نبی علیه السلام به پیژنې ټول په هغې باندې به ستا علم راځي نو هغه علم بیا د هغه ایمان نه مخکې دی هسې اجماعیلي ایمان مخکې دی چې ته ایمان راوړې لقد لبستم فی کتاب الله یقینا ایثار شي وای تاسو فی کتاب الله پاغه لیک ته تقدیر د الله کې کوم چې الله تقدیر لیکلی او تاسو ایثار شي وای الی یوم الباس تر ورځې د دوباره ژوند پوری وها فهذا یوم الباس نو ادا دا غروز د دوباره ژوند تاسو ته خو الله ویلو چې دوباره ژوند چې کوم راز دا هغه پورې به تاسو ژوند دی هغه پورې به تاسو یې او رجوع څه ته لیکيږي توبه ته نو ولا هم یستعتبون کو دو رجوع کین د دو رجوع نه د قبول او کدا د عتاب نشي هغه معنی څه رضا نو ولا هم یستعتبون نه بددون رضا کیدل کیږي د دون پر رضا نه کیږي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل یقینا بیانو موږ د پاره د خلقو من بیانو خلقو ته په هاذ القرآن په دې قرآن عظیم کې من کل مثل د هر قسم بیان نه هغه بیان د څه شي دی هغه د مسائلو دی د قصص او د امثالو دی دا من په دې قرآن عظیم کې د خلقو ته بیانو هر قسم ولا ان جئتم بآیه کچری ته راوړي دوی ته به آیت یو آیات لا یقولن الذين كفروا ان انتم الا مبتلون تلو ته آیاتونه پیش کوي پیش کوي نو وي با کسان چې کفر کړل ان انتم الا مبتلون نه تاسو مګل باطل پرست قران ورته پیش کوي بیا به تم دې باطل پرست دي كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك فمعنى لذلك دا د اول دا غیت اول سره لګي نو فصبر صبر کوي نواز الله حق یقینا وعده د الله رښتیا را چې تاسو امداد وکړي صبر کوه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك بهمت دي نکړي تعالی را پیغمبره کسان لا يوقنون چې یقین نه کوي په وعده د الله بس الله دې رحم وکړي الله دې